نه چا مناسب و ډیر شیونه به مناسب و نو هغه به دو پرېښودل ځکه چې دو ته پکې ظاهر نقصان ښکارېده فلم تبق الا دمنة لم تتکلم من ام اوفا نو دی دو مذاہب نشو پاتا مگر آغا دمنه پاتا شو آغا آثار چی دی ام اوفانا خبر نسی ورکولای دا آغا ضرب المثل دا آغا شاعر چی معشوقه هغه ړنګو پنګو ځایونو باندې ودرېد نو ویې ویل چې دا خو آثار د هغه معشوقې کورو دي خو ما ته خو دا پته نه شي راکولی چې ام اوفا کوم ځای ته لاړه نو دا اوس ضرب المثل بیا جوړ سو چې یو شي به هسې نام و نشان قدرې پاتې و او نور به یې څه حقیقت نه شي پاته نو بیا عرب وای چې لم تبقى فلان یعنی یا فلان شی ها پاتی نشو الا دمنت لم تتکلم من ام او فا نو دا مذاہب دا دون دو سر بگاڑ کرا خراب شو چی دا نشو پاتا مگر اغا آثار په پویش هغه آثار پاتې شو چې د ام اوفا نه خبر نشو ورکولای یعنی هغه آثار اله پاتې شو چې هغه مذهب کې ته اصل خبرو بوی پاتې نه و اصل مذهب نه شوای واضح کولای داسې هسې صرف آثار چېرته پاته شو خو دونه چې مونږ یهودیان وو هغو به ویل چې مونږ چې یو عیسیان یو ځان نه نور دین کې دونه ابتداعات او بدعات کړي وه تحریفات چې دین یې اصل حلیا بګاړ کړی وه تاسو په مسئلې سر خلاص ولامت کل ملت اختها هر ملت هغه بل ملت صاحبین به چې کول ملامت کول یغه به وتل تاسو ملامت یو مونږ په حق باندې یغه به وتل نه نه مونږ په حق باندې مست الحاجة الی امام راشد حاجت پیښ شو داسی یو امام راشد ته یعامل مع الملل چه هغه معامله وکی بیا مللو سره معاملة الخلیفة الراشد مع الملوک الجائرة لکه یو خلیفه راشد ملوک جائره ورسره معامله کئ هغه وړوکو وړوکو نوابانو سره چه په یو بل سرکشی کئ او یو وفاقی حکومت مالک بیا هغه سره کومه معامله کئ نو داسی یو نبی پکار وو چه دغو خلقو سره داسې چې وکړي معامله وکړي چې دو هر شی ختم کړي او یوې کلمې لاندې چې کړي جمع کړي هسې تاسو په دې خبرې پوه او شاه سے وی کہ کد دی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم په وخت کې دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم په وخت کې دی ملتونو احوال غوښتل غواړي چې دی ملتونو څه حالت و او څنګه جور و جفا په یو بل باندې شروع کړي وا او څنګه بګار دی هر امت کې راغلی و دی وای چې دا کتاب ور پاره وګوره ولکا عبرت فيما ذکره اتا پر اعتبار دی پر اغا کافی دا چکم ناقل دی کتاب دی کتاب دی کلیلی او دمنی چکم اغا ناقل دا اغا ذکر کری دی دا اصل کی سنسکرت زبان کی دا بیا فارسی تا نقل کری دا اغا یو لوی حکیم او صوفی و اغا نقل کری دا نو دیوی چی اغا کتاب بیا اگور بیا بدر تا پتہ ولگی شاہ جی چه هغه ناقل دی کتاب دی دی کلیلی ادیدیمنی دی هندی نه نقل کړی سنسکرت نه الی الفارسیه من اختلاط الملل او ایغ دا خبر بیا وضاحت سره بیان کړی چه هلته ملل و اختلاط څنګه راغلی او وانه اراد ان يتحقق الصواب اصل کی دو اراده دا وا چه دتا صحیح شای متحقق سی ذکر دی مذاہب مطالعہ کولا فلم یقدر علی الا علی شیء یسیر نو پدی معاملے کی دے قادر نس مگر پلک غوند شی باندې چس قادر سو نور کیسه اوس نه ذکر کړي کیسه وګدا دا وفيما ذکره اهل التاریخ من حال الجاهلیه و استراب ادیانهم ادی کتا پر اعتبار دے پر دا کافی دا چت دی اهل تاریخ مقصد مطالعہ کا اهل تاریخ چی کوم خبری ذکر کړی دی هغه مطالعه وکړه حال دی جاهلیت او اضطراب دی ادیانو دی دوی دی هغه ادیانو اضطراب او دی جاهلیت حال اهل تاریخ چی کوم ذکر کړی دا چی لوڼی به شخولی او په معمولی معمولی کیسه به جنگونه کول په کالو کالو باندې نو هغه تاریخ ته مطالعه وکړه بیا به پته درته ولګی وهذا الامام الذي يجمع الامم على ملة واحدة ادا اغا امام و دا هغه امام ده چه دا ټول امم آ جمع کئی په چا باندې ملت واحده باندې وهذا الامام ادغس دا امام چه دا طول امت امتنا پیو ملت بانی جمع کئی یحتاج الى اصول اخرى غیر الاصول المذکورتی فیما سبقا نو دی امام دی پارا چه دا طول امتنا دے پیو ملت سرر جمع کئی دی امام دی پارا څه اصول پکار دي سوا د هغو اصولو نه چې کوم ما درته ذکر کړي څه نور اصول د امام دپاره پکار دي چې د هغو اصولو ما تحت په دی ټول امتونه بیا په یو ملت باندې چکي سره جمع کړي منها چې د هغو اصولو نه دا ده ان یدعو قوما الی السنة الراشده لکه ما درته ویل چې اول اول دا ټول نسی مخاطب کولای اول اول به دا یو مخصوص قوم سنت راشده ته چکي روبولي ولی ته چې یو دعوت کار شروع کړي ټولو ته پټک اول خپل قوم جماعت کی خبره وکړي بیا داسې بیا داسې بیا داسې او چسی اوږده شي من هذه غسولنا دادا ان يدعو قوما چاول بده او بولی داس یو قوم په طرف ته سنت راشده هغه خپل قوم خلق په سنت راشده تر بولی و یزکیهم او بیا ودی ایغو تزکیه او کی و یصلح شانهم ادی ایغو شان هغه اصلاح او کی ثم يتخذهم بمنزله جوارحه بیا با هغه د قوم خلق د پاره په منزله دي چاسی اعضاؤ او جوارحو شي فیجاهد اهل الارض بیا به دی ټول اهل ارض سره د هغه په ذریعه چه کوي جهاد کوي ویفرقهم فی الافاق هغه خپل حواریین به په اطرافو کې چکی تقسیم کی دین تبلیغ دی پاره وهو قوله تعالی او جهاد دی پاره وهو قوله تعالی کنتم خیر امه اخرجت للناس د دې اولني مخاطبین دا مجاهدین دي چوک دي دا مجاهدین دي تاسو په دې خبره پوه شو شاه صاحب څنګه د آیت ولګاو تاسو رښتیا وایو کنتم خیر امتین اخرجت للناس دی اولنی مخاطبین دغه مجاهدین او طبقه ده چې د حضور صلی الله علیه وسلم جوارح ګرځیدلی وو او دا هغه خیر امت و چې د خلکو اصلاح لپاره خدای پاک چو د کتمان د عدم نه هغه وجود ته چو دی ار باسلی وو او خلقو ته مقصد دا ده چی دعوت ورساو چا نه مانه وی غربول وذالک دا زکا دا زکا ضروری دا چی نبی په یو وخت باندې ځان سره یوازې ټولو سره مقابله نشي کولای او مقصد دا چې دا نشي کولای چې ټول ملت ته ټول ملل ته په یو وخت باندې چې دعوت ورکي دا ممکن نه ده نو ځکه به یو قوم ته اول دعوت ورکي وذالک دا ځکه لأن هذا الامام دا امام نفسه په خپل باندې لا يتعطى منه مجاهده امم غير محصوره نه ده ممکنه نسی حاصل دلائل دنا مجاهده دی امم غیر محصوره او غیر محصور امم تبدای سنگ مقصد دا چی یو سره په یو وخت باندې جنگو کی و اذا كان كذلك او کله چې دک خشان خبره وا وجب ان تكون ماده شریعته نو واجب اصل چې هغه ماده شریعت دې ما هو بمنزله المذهب الطبيعي چاغه په منزله دی مذهب طبيعي د اهل القالم صالح عربهم وعجمهم د دم شریعت ماده اب یو فطرتی غوندی اهل اقالیم صالح او د پاره با هغه یو امر طبيعي غوندی او هغه نه بدو ابا نه کوي او د ایغو خلق مزاج سره با موافقي چې کوم اقالیم صالح دي ما مخکې درته اقالیم صالح او تشریح کړو چې د خط چد او د خط سرطان مېس کې مېس کې کوم علاقې آباد دي د اقالیم صالح وایي عربهم واجب ثم ما عند قومه من العلم والارتفاقات بل دی د شریعت هغه کې به زیات لحاظ دی چا وی د هغو علومو به وي او د هغو عاداتو او رسومو به وي چې کوم د ده قوم خواته کوم علم او ارتفاقات چې دي موجود دي ويراعى فيه حالهم اکثر من غیرهم او د ده په هغه شریعت کې به د ده هغه ملت چې کوم قوم ته دی اول دعوت ورکوي د هغو حالت په ډېر پکې لحاظ وي دی حالت چانا هغه نورو خلقو نه ایغو لحاظ به پکې ته چې وي ډېر وي تاسو په دې خبرې پوه شو او ملحوظ بسات سی پدی کې حال دی دوی اکثر دی حال دی چانه غیر نه ثم يحمل الناس جميعا على اتباع تلك الشريعه بیا بدا نبی ولګیږي او برنګ اختکې بټول خلق په اتباع دي شریعت باندې لانه لا سبیل الی ان یفوض الامر الی کل قوم ځکه چې دا خبره ممکنه نه ده دې ته لار نسته چې وسپاره سي دا حکم په طرف د هر قوم دا خو نه ده ممکنه دا خو د شریعت حلیه نه ده او دا خو د شریعت مزاج نه ده چې هر قوم ته ورته ووایي چې تاسو خپل شریعت سره جوړ کو نه نه دغه نبی به ټول خلکو ته بیا چه کوي اتباع د شریعت باندې به یې بننګښته کوي او الی امت کل عصر یا هغه ائمه د هر عصر ته نه دا خبره نه ده چه هغه کار ائمه دی هر عصر ته چسی وسپار شی اذ لا يحصل منه فائدة التشریع اصلا ذکر چی دی سر فائدہ دی تشریع نہ حاصلی گی ولا الى ان ينظر ما عند كل قوم ويمارس كل منهم او دا هم ممکنه نه ده چی او نظر وکړای سی اغا رواجونو دی هر قوم ته هر قوم چی کوم علوم او عاداتی ایغه ته نظر وکړای سی او باید ایغه مطابق چرای سی احکامات شرعیه اقوام خو په دنیا کی ډیر دی نو نبی به کوم کوم قوم ته ورسی او د کوم قوم مطالبه وکی چی د هغه مطابق به چه جوړ کی یو قانون او یو آئین رئیسی ویمارس کلا منهم فیجعل لکل شریعه دا خبره ټیک ندا ولی زکا ایزیل احاطت بیاداتهم احاطه کول پا عاداتو دی طول اقوام باندی وما عندهم اثر دی اغا طول اخلاق چکم دو سر موجود دی علا اختلاف بلدانهم یعنی ما اختلاف بلدانهم سره دی اختلاف تی بلدان دی دوی چا وال چیرته دی شهرونه چا وال چیرته دی و تباین ادیانهم اثر دی تباین دی ادیانو دی دوی کل ممتنع دا کل ممتنع دا چې نبی لګی دلای وای او تاسو مونږ علاقو ترا غلای وای دی مونږ خلق مطالعه کړي وای بیا هندستان تا بیا روس تا بیا امریکې تا بیا بل جتا دی ټول خلق او بیا مقصد دا چې یو آئین جوړول دا کل ممتنع خبره وا تاسو په دې خبره باندې سر خلاصيږي زبردست بحث کئی وقد عجز جمهور الروات عن روایت شریعت واحدہ فما ظنک بشرائع مختلفہ او شاہ سے وئی چی جمهور روات دا یو شریعت چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم راوڑے دا دی دی اغا جمهور روایت دی, دی یو, یو شریعت روایتونو نا غریبان ستڑی راغلی دی او مقصد دا چی سونه کتابونه او مجلدات دی یو شریعت پاغه روایات باندې ډک دي فما ظنک بشرایع مختلفه که د نبی شرایع مختلفه راوړی وای هندوستان خلکو پاره ګوشی شریعت وای افغانستان والو پاره ګوشی وای بل واره پاره ګوشی وای نو تا څه خیال ده چی دا به خلکو سی محفوظ پاتی شوی او نه به پاتی شوی تاسو په دې خبرې سر خلاص والاکثر انه لا يكون انقياد الاخرين الا بعد عدد ومدد لا يطول عمر النبي اليها بل اکثر دادا اکثر دادا چې انقیاد دی آخرین چې د خلق د نبی په خپل وخت کې خو هر نبی ډیر کم متبعین به هر نبی به په خپل وخت کې متبعین کم وو هغه به دینه بعد زیاتېدل دینه بعد به چکېدل زیاتېدل اوس به دا نبی تر چوره پورې ورته زمدی و چې دا دو اتباع زیاتېږي اخکېږي بیا د هغه مطابق چې راوړي قوانین راړي او اصلاحات کوي نه نه خو ډیر ورستو بزیات دل نو حضور صلی الله علیه وسلم په وخت باندې دور مسلمانانو چې د اوستی دور چیرته د بل نبی په وخت په دور او کله بچا سره شل کسانو چا با اتیا او چا با دو سو او چا با درې سو چو ایغه بعد به بیا دغه سید دین عیسی علیه السلام په وخت باندې دور نصارا او چې د اوستی ایغه بعد اخی نو دا به نبی تر چوره پورې بیا دوته چې زم دی نو دی وجوهاتو په بنا ایغه هغه ایغه قوم مطابق په احکامات رئیسی بیا بنورو ته چکیږي رسی والاکثر اکثر خدا سی وی انه لا یکون انقیاد الاخرین چنوی انقیاد دی اخرینو الا بعد عدد و مدد اخو دیر اغنا بعد عدد او مدد نہ بعد لا یطول عمر النبی الیها چ نبی عمر اغتن رسی کما وقع فی الشرع الموجود الان لکه دا خبر واقع دی په شرع موجود الان کې ولی فان اليهود والنصارى والمسلمین طول ما امن من اوائلهم الا جمع اول کې خو یو ټولی ایمان راوړ ورستو به سره ډیر شو ثم أصبحوا ظاهرين بعد ذلك مراعاة الأمم القادمة في التشريح فلا احسن ولا ايسر من ان يعتبر في الشرائع والحدود والارتفاقات عادت قومه المبعوث فيهم مخکې دا خبره بار بار تیر شوې دي مضمون ټول تیر شوی دا خو لهجه بدله ده نو احسن او ایسر نشته ده دی خبری نه چه معتبر بکړای سی په شعائرو کې او حدودو کې یعنی شاعر الله تعین چکیږي دی حدودو دی ارتفاقاتو په دې کې بس حالت معتبر شي عادت قومه المبعوث فیهم عادت تی هغه قوم دی دی نبی چا کوم تدای مبعوث شوی وی چا نبی کوم قوم ته مبعوث وی دی ایخ قوم هغه ارتفاقات په ارتفاقاتو کې او حدودو کې او شا شعائر الله کې به د ایخ قوم عادات چسی معتبر شی چه کوم ته دی ډایرکټ چوی مبعوث شوی وی دی نه بله احسنه او ایسره طریقه آ نشته ده ها البته ولا یضیق کل التضییق علی الاخرین الذین یاتون بعده خو تضییق په نی په دین کی کافی تضییق په هغو نورو خلقو باندی چی کوم دینه بعد رادرومی چه کوم دینه بعد خلق رادرومی خدای پاک په هغه نبی ته داسی احکامات ورکوی چی په هغو باندی به څه تنګی ډیره تنګی به نه یی ٹھیک تا که یو نیم حکم دی دو مزاج نه مخالف یا دی دو عادت نه خو ډیره تنګی به په دین کی په هغه باندی هم نه یی کنی اصل به دی دین دی هغو خلقو مزاج مطابق چکیږي نزول کیږي ويبقى عليهم في الجمله بتلک شریعت آسان وی بالرغبت فی سیر ائمه الملت والخلفاء او هغه ته رغبت ورکاو سی په اخلاق دی ائمه دی ملت او خلفاء کی او دی خلفاء او دی ائمه دی ملت اخلاق ورته بیانول شی او بیا دو په دین کی څه پیدا کیږي رغبت پیدا کیږي او محبت پیدا کیږي فإنها كالأمر الطبيعي لكل قوم في كل عصر قديما أو حديثا ذکر چه دا شای یو امر طبعی ګرځیدلی ده په هر قوم کی په هری زمانه کی نن هم او نن نه مخکی هم چه خلق د هغه خپلو مشرانو اخلاق ځان کی چه کئ راولی الناس علی دین ملوکهم نو بیا به مقصد هغه وخت خلق خو به په دین باندی هغه بشهادت قلوبهم عمل کئ او بعاداتهم به چه کئ عمل کئ او ددی نه بعد خلق هغو ته به د هغه خپل قوم مشرانو اخلاق بیانول شی او ترغیب به ورله ورکاو شی نو دی به په هغه سره ځان چه کئ رنګین کئ او حضرت عمر فاروق صاحب داسی او ابوبکر صدیق صاحب داسی او حضرت علی صاحب داسی نو تا زړه کی رغبت پیدا کیږی کنه او دی ایغو اعمالو چی ما پا ایغو اعمالو سر ځان چکڑای متصف جکه چی قدیمن او حدیثان اپ هر عصر کی اپ هر قوم کی دا شای پروتی چی آج خپل ملت اغا مشرانو تعظیم کئی او چکه قدر کدا دی خلقو پزر کی اندوان چی وی آج خپل اغا اندو بامبن چکه تعظیم کوي او قدر کوي ته ورپسې وږغېږه جنګ درسره کوي تاسو په دې خبرې باندې سر خلاص شو ښه جي والاقالیم الصالحه اوس دا حکومت او لوی نظام قائمول دا دی دی بغیر ممکن نو چې دی ایغ وخت کوم سپر طاقتونه لوی حکومتونه یې چاول دی ایغه چوسی سرکوبی وشي ایغه بغیر دا ممکن نو والاقالیم الصالحه او اقالیم صالحه چکم دی چې ما درته بیان کړ وکانت ملوک ما وراء النهر ادی ما وراء النهر چی کوم ملوک و والهند او دی هندوستان علاقو تحت حکمه ادی دی حکم لاندی و ډاریک بادشاہ نو په خود دی حکم لاندی و یجبا الیه منهم الخراج کل سنه هر کال به ورته خپل ټیکس ورکاو دغه بادشاہ به ایغتا خپل ټیکس ورکاو خپل هغه پیسې په مقرری کړی وی والثانی او دوم هغه غټ بادشاہ په ایغ وخت هغه قیصر و وکان متسلطا علی الشام والروم او دا متسلط و غالب په شام علاقو او روم باندې وما ولیهما اچ کوم دې سره نږدې نږدې نور مملکتونه وکان ملوک مصر او د مصر او د مغرب او د افریقې چ کوم ممالک و تحت حکمه عاد د حکم لاندې و یجبا الیه منهم الخراج او ایغنا به بیا ټیکس راخستو او مقصد دا چې دی قیصر ته حواله کېدو تاسو په دې خبره پوه وکان کسر دولت هذین الملکین والتسلط علی ملکهما بمنزلة الغلبة علی جميع الارض اوس د ایغ وخت تقاضا داوا چې کوم سړی ولګي او په دې دوه بادشاهیو باندې چې وکړي غلبه وکړي ادی دی دو بادشاہیو اغا شان و شوکت چکی مات کی ادی دی مقصد دا چی دو بادشاہانو په ملکونو باندې چو کی تسلط کی نو دا به داسې غنل سره لکه په ټول مزکی باندې سړی چو کی تسلط ولی لکه مثال نن پت... نن نن چکم دی نن چ مقصد دا چ دی امریکه او دی برطانیه او دی فرانس جرمنی او دی چین چ په دغه دی قبضه وکړه او روس ته وای چ په ټول وطن دی چوک قبضه وکړه ولی غټ غټ بات صحیح چ دی دادی نو په ایغ وخت کې دا غنل اصلا چ قیصر او کسرا حکومتونه وران شي او په دې ملکو سره قبضه وکي دا بداسي لکه په ټول مختم زکی قبضه وکي او حضور صلی الله علیه وسلم خو ټول ملت ته پاره مبعوث و نو دی ایغ مقصد دا دی چی دی ملت تقاضا دا وا چی دا حکومتونه چوکی سرکوبی وکی او دا بغیر دی جهاد نه نکیدلا نو اولی مقصد دا دی چی خپل قوم اصلاح وکړه بی قوم جان سره کو ادی دغه سر خلق چوکړه سرکوبی وکړه او دی سره مقصد دا دی چی دا کله فتسل نو ټول مزکی ته اسلام چسو گویا کی ورسید ټیک تا کچیر تا شاز و نادر غرونو کی اج شاړو کی ایغه پار دور اعتبار نه آثاری وو په ټولو بلادو کې التي هغه هي تحت حکمهما چې د دوه حکم لاندې وو وتغیر تلک العادات وصدهم عنها اتغیر دی عادات او بند کول دی خلق دی عاداتنا مفزیا فی الجمله دا مفزیه فی الجمله الی تنبیه جميع البلاد علی ذلک په طرف ته تنبیه دی ټولو بلاد په دې خبره باندې چې د دغو علاقو خلق عادات بدل شي دا بداسي لکه د ټولو چسی بدل شي و ان اختلفت امورهم بعده وقد ذکر الهرمزان دا یو عجمی سړی و د ذکر کړو حینا شیئا هغه شی من ذالک غیر دغه سی خبره ذکر کړ شاسه وی چې د ما وکړه حین استشاره عمر رضی الله عنه فی غزات العجم چې کله د سره مشوره کوله حضرت عمر فاروق سے په غزوه د عجم کې چې عجم سره څنګه جنگ وکړ مشوره یې وناخیستله نو دور ته ویلا دور ته ویل چې د کسرای سر غوندې ده او د فارس او روم علاقې چې دي کنه د بازوګانو غوندې دي نو کته عجم سره جنگ کول غواړي نو اول سر وټکوا اول چې کا سر وټکوا ابازوګان به خپل چسی بیکار شي نو هغه سي وکړو عمر فاروق سره اول چې کو د ایران او دغه هغه چې تختونه دای چې کړ الټا وکړ وی ټکول خپل مخه بس هغه چسل امر اوب شو او چې بس په ورتله به بار شای چو یو نه پاتې وو ورته لچ اول چې کا سر وټکوا لکه مرغه کې اول سر وټکای کوم چرې خپله چسی بیکاره شي دا هرمزان ډیر اوخیار سړی و وزک وقد ذکر الهرمزان شیئا من ذلک حين استشاره عمر رضی الله عنه کله چې دنه حضرت عمر فاروق صاحب مشوره واخیستله فی غزات العجم نو د داسې مشوره ورکړه چې ما درته بیان کړه اما سائر النواحی البعیدان اعتدال المزاج اچ کوم د معتدل مزاج نه لري خلق دی خط جد یا سرطان نه آخوا دی خوا واقع خلق اغا نور چی و فلیس بها کثیر اعتداد فی المصلحت الکلیہ په مصلحت کلیہ کی دو ته دون اعتبار نو ډیر محدود علاقه وی او سلګ غوندې مخلوق و او داسی غیر مهذب غوندې یو غیر معتدل مزاج خلق نو دون دون اعتبار ور نکړای سي ولذالک قال النبي صلی الله علیه وسلم ازک حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلا اترکوا الترک ما ترکوکم چې ترکیانو ته اسم وایو چې ترچو پوری تاسو پری خو کنه تاسو ورته سو موایو یو وحشی مزاج غند خلق تی او داس غیر معتدل مزاج وال خلق تی ودعوا الحبش ما ودعوکم احبشا پریدو افریقی مما حبشو چې کوم ممالک دا پریدو چې ترچو پوری تاسو پری خو ځکه چې دو مسلمانانو سره په اول ابتدا حالاتو کې چو او خدای پاک دې اراده وکړه چې ټولو خلکو ته روباسي داسې یو امت داسې یو ټولی خلکو ته روباسي چې هغه بیا خلکو ته امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر کوي وتغیر رسومهم الفاسده او خدای پاک دې اراده وکړه چې دا امت بیا ولګي او دې خلکو هغه رسوم فاسده بدل کی کان ذالک موقوفا علی زوال دولت هذین نو دا خبره موقوفه په زوال دی چا باندې دولت د دغو دوه مملکتو چی دا مملکتونو دولت ختم شی اړه دا خبره ممکنه وه چی یو امت دی راشی او ټولو خلقو ته دی بیا امر بالمعروف او نهی عن المنکر کئی او دی هغو رسومو کی دی چه راولی تبدیلی او چی تر چو دا حکومتونه نه وای ختم شوی تر هغه پوری بیا دا ممکنه نده لکه اوس صحیح اسلامی نظام یو جای نافذول تر هغه پوری ممکن ندی چی تر چو پوری امریکا هغه قوت خدای پاک ختم کړی نی که هغه قوت نی ختم شوی ته یو جای اسلامی نظام قایم کی نو هغه به بیا در پسی راشی دغه سی چاری به تر باندې وکی هغه به بیا ختم کی بیا به بل جای تر پسی راشی نو دی امری ټول طاقت دی امریکی او دی برطانیه دی دغو قومونو چی دی خلاف استعمالول پکار دی چی دی دو شوکت ختم سی خود بخود به بیا مقصد دا چی مونږ ته لاری چی سی همواری شی کان ذلک موقوفا علی زوال دولت هذین ادام دغه دو مملکتو باندې کسرا قیصر معنی متیسرا بالتعرض لحالهما فإن حالهما يسري في جميع الأقاليم الصالحة ځکه چې دو حالت په ټولو اقالیم صالحو کې چې سرایت کړو او یکاد یسری یا قریب و چې سرایت کړای وای یا په ټولو کې دو عادات جاری وو یا قریب وای چې کومو کې پات وای چې هغه کې دو عادات جاری شوی وای فقضى الله بزوال دولتهما نو خدای پاک فیصله وکړه په زوال دولت دې قیصر او کسرا باطل دی ټول مخته مزکی داس حق را نازل سا الله طرف نه چې هغه دامیغ دی او ختمون کی دی لپاره باطل دی ټول جمیع دی عرض چې کوم باطل دی چې هغه چې کی لری کی فی دمغ باطل العرب او دا ټول مزمر و په هغه دمغ دی او په لری کولو دی باطل دی عربو کې نو اول باطل دی عربو خدای پاک پچا سره لری کړ په نبی علیہ السلام او د ده اصحابانو سره هغه سره خدای پاک باطل د عربو چه کړ لری کړ او بیا هغه ولګیدل و دمغ باطل هذین الملکین بالعرب بیا دغه دوا بادشاہیو کی چه کوم هغه باطل و د هغه سرکوبی خدای پاک پچاس را وکړه په عربو سره وکړه او بیا د دی چه کوم هغه خلق مسلمانان سره نو چه کوم نور بلاد پاتی شو بیا دی ایغی آغا سرکوبی او دی باطیلو آغا محک آ خدای پاک بیا پا ایغو سره وکو نو اول نبی علیہ السلام سم ملګری شو سره عرب فتوحات وکړه بیا هغه ټول سره ګډ شو بیا مقصد دغه دولتونه چکړه وړان کړ بیا دغه دولتونو خلق ور سره دغه مسلمانانو سره ملاو شو او بیا چې نور کوم جا لری لری اطرافو کې ملکونه پراتو هغه چکړه سر کو بینو په دې طریق هغه حق، داسې حق چې هغه دامغ وي، او هغه مقصد دا دی چې لرې کوونکی او ختموونکی او باطل دی ټول دمځکې، فی دمغ باطل ادا مضمر او په هغه له ختمولو د باطل د عربو کې په نبی علیه السلام سره او ملګرو دده سره، و دمغ باطل هذین الملکین بالعرب او بیا یې دمغه د باطل د دې ملکینو وکړه او د دې هغه سرکوبي یې وکړه چې دې کې کوم باطل شیونه وو په ددغو دوه بادشاهیو کې بادشاهانو کې په عربو سره. و دمغ سایر البلاد بملئهما او بیا دا نورو سره ملاو سو بیا د نورو بلادو هغه دمغ او د نورو ملادو هغه باطل محق کړو او ختم کړو په هغه سره دی هغه چې کوم سرداران او سره ملاو سو او نورو بادشاهو سره جنگ وکړو تاسو په دې خبرې باندې سر خلاص ولله الحجت البالغه او ټول مختم زکه ته دین چس او رسید نو خلق پر حجت نست په الله تعالی باندې بل الله الحجت البالغه نمبر ایک نو دا دې بغیر ممکن نه و چې ټول مخ تم زکه ته سړی دین رسي نو دا دې دغه دولتونو ماتولو بغیر ممکن نه و نمبر ایک دوم نمبر دا ضروری وا ومنها ان يكون تعليمهم مؤدين اياهم مذموما الى القيام بالخلافه العامه او بل دا دې بغیر ممکن نه و چې کله مقصد دا چې دا اسلام نظام په ټول عالم باندې وشي نو دې پر یو خلافت عامه چي مقرر کول پکار دي یو ټول یو خلافت عامه چې خپل آپس کې به جنگونه هم نه سره کوي خپل آپس کې جنگونه بل دا ضروری وو ومنها ابل دی اصولنا دا ان یکون تعلیمه تعلیمه الدین چې تعلیم دی حضور صلی الله علیه وسلم تعلیم دی اغا امام جامعہ للامم یعنی تعلیم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین لرا ایاہم دویتا مضموما الی القیام بالخلافت العامہ دا با مضموم وی پا طرف تی قیام بالخلافت العامہ بل دې کې دا ورته ویل چې تاسو به بیا خلافت عامه چکو آ قائم کو وان یجعل الخلفاء من بعده اهل بلده وعشیرته او بل دا چې خلیفګان دې بیا څوک وي آ دې دغه نبی دې قوم نه دي آ دې دغه نبی دې خاندان نه دي ذکر ادرونی چال ائمتو من قریش زکه چې دغه نبی له خاندان نه نو ایو کې بصلاحیتونه نور هم زیاتی ا د نبی عادت اخلاق په نور هم چی شو ته معلومی او بالکل دا به داسی وی لکه یو تکحل که یو سترګی توری او بل مقصد دا ده چې قدرتی سرمګین سترګې دي نو مقصد دا چې قدرتی سرمګین هغه اسی چې په مثلا مصنوعی حسن سره توری هغه اصلی حسن پس خو نسی رسیدلای نو دغه خلقو کې به یو قسم اصلی حسن هغه عادات کې حضور صلی الله علیه وسلم رچاو شوی او بل چا په تکلف سره پزان کې چوي راوستی نو دی دو اخلاق په حضور صلی الله علیه وسلم سره ډیر چی مشابه ځکه رادرومي چي الائمة من قریش نو د خلیفه ګان دی وی بیا د غه نبی د قوم نه دی تاسو په دې خبره پوه شئ څنګه عجیبه طریقې سره ثابت کړه وان یجعل الخلفاء من بعده او دې خلیفګان ورسره دې امامنا اهل بلده هغه اهل بلد دې نه دي وعشیرته الذين ادي هغه قبیله دې نه دي هغه کسان نشو علی تلک العادات والسنن چې هغه بالکل ابتدانا نشونما په دې عادات او سنن دې یو خو به حمیت وي یعنی دینی غیرت به پکې پروت وي او بل هغه امام چونکه د دوه نسب سره تعلق لري نو نسبي غیرت به پکې پروت وي ولې مقصد دا دی چې اوس ټول خلک په مثال په امیرالمؤمنین باندې چې کوي سر ورکوي خو مقصد چې کوم لرې خلک وي هغه کې به صرف څه پروت وي دینی غیرت پروت وي او چې کومې قریب تربرونه وي هغه کې به دینی غیرت سره چوک چوک وي ورسره به نسبي غیرت وي نو هغه به یې ډېر څه کوي ورکوي ويكون علو امرهم ونباهة شانهم علوا لامر صاحب الملة وهو قول ابی بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بقاؤکم علیہ ما استقامت بکم ائمتکم چه تاسو بقا په دې دین باندې تر ایغه پوری چې تر چو پوری تاسو ائمه چې وی صحیح وی تاسو امامان صحیح وی نو تاسو په دین باندې صحیح پاتای دا غوی خزه سره سوال جواب چې کوم حضرت بکر صدیق صاحب کړو نو یې ورته چې د جاهلیت نه بعد چې کوم مونږ ته دین را کړی شوی په دې دین به مونږ تر سو پورې پاتې یو نو ابوبکر صدیق صاحب ورته ویل چې تر څو پورې د تاسو ائمه کې استقامت وي علی الدین نو تر هغه پورې به تاسو بیا په دین باندې صحیح پاتې یو چې کله مو بادشاہان بادشاہانو کې دینداری خراب شي بیا په امت کې خود به خود چرای شي خرابي راشي تاسو به دې خبرې پوه چې بادشاہ دیندار یې څنګه مقصد دا چې فورا معاشره کې فورا چرای شي تبدیلی یو افسر چې صحیح نظام ور راشي هغه ټول کا تماته چې چرای شي فرق راشي کال وو کې تاسو به دې خبرې باندې سر خلاص او دا به د خپل دین په ټولو ادیانو باندې چې کوي غالبولو کوشش کوي او بیا دې خپل اسباب دي خپل شاعر الله به کوي ظاهري او د نورو شاعر الله ته به موقع نه ورکوي او په مملکت کې به اهم عہدې هغه بې دینه خلکو ته نه ورکوي چې ټول خلک دینداري طرف ته چسي رئیسي او نورو خلکو ته به داسې د مناکحاتو او د دغو شیونو کې داسې رواج او داسې جشن مناو کولو اجازتونه نه ورکوي چې کله چرنګه اسلامي خلکو ته ورکوي نو د نورو خلقو به سرکوبی وشی او آ به مقصد دا دی چه ذلیل وی.